همدارنګه زموږ یو بل اورېدونکی عبدالرحمن پوښتنه کوي، وایي کله چې یو شخص پیشلمۍ وکړي که نیت ونه کړي ایا روزه یې صحیح ده؟ حضراتو دغه نیت نو تاسو چې شي بولي چې پیشلمۍ دا سړی کوي دا پیشلمۍ څه دپاره کوي پیشلمۍ خو دغه معنا ده چې دا اوس به یو څه ډوډۍ او مړۍ وخورم سهار به نو کې قوي یم او روژه به ونیسم کنې په دا نور کال کې ولې په نیمه شپه کې نه راکښېنې ډوډۍ دپاره دا نور کال ولې پیشلمۍ نه کوي حضراتو نیت هغه صفت د زړه دی چې دا سړی مؤمن مسلمان ماخوستن تراویح کوي دا اراده ده چې سبا روژه نسم او چې بیا پیشلمي ته راکښېني دا یې نیت دی چې سبا روژه نسم دغه سړي چې پیشلمۍ کړی دی او نیت د روژې نه دی کړی که په دغه نیت پیشلمۍ کړی وي چې زه وږی یم موړ سم یا سهار په سفر وی کېږم روژه خو نه نسم اما د سفر په خاطر بیا غرمه ډوډۍ نسم پیدا کولی نو به اوس په دا نیمه شپه کې په اخري شب کې دا ډوډۍ وخورم که دغه نیت وي چې سبا روژه نه نسم نو خود د دې سړي روژه نسته او نسته او نسته فاسده ده او که پیشلمۍ کاوه په زړه کې دا وه چې نور مسلمانان روژه نشي میاشت د روژې ده زه هم سبا روژه نه سم او بس دغه نو عینا نیت دی نیت بیا نو دا روژه سې کېږي خو پر هر تقدیر حضراتو نیت کول د روژې دپاره روزانه دا هم شرط دی که دا نیت ما خوستن کولی شي د تراو سره که په پیشلمي وي او که په دا سپېدو کې وي مطلب دا پر لس بجې نیت وکړې په رمضان کې پر یوولس بجې نتوکه د ورځې لا هم سیر کېږي اما چې په سهار کې نو شی نه خوړلی خو روژه سره د نیت بې له نیت نه سیر کېږي او دغه نیت د روژې دپاره شرط یې حتما به وي او پېشلینو سره که نیت وو چې سبا روژه نه سم نو روژه روژه ده او که نیت د روژې نه هغه غلطه ده فاسده ده بیا به د هغې قضا راوړي والسلام